ولن مجبورې مډې زد انجمن جلسې چی نو دی تویم چې مال ګمنډي کې زما تقریر گدای او د سه بار بار د نن مې مراوړي خدای بندگان س عقل وکي س فکر وکي س سوچ وکي علماء دیوبند د رسول الله دشمنان او په دې کې سخانه کې دا الزام هم لګي چې ټای کتابه ده ملاټه ټای کتابه ده ملاټه خبر خلاص ده اختر پټ میړه نه دی یو سړی ما سل غزا ټوپ والے دی ودا غز دای میدان علماء دیوبندم را میدان ته کوي او اسی ٹائی کتاباں دے ملاٹے ہیں تے تو سو کتاباں دا ملاٹا ہے راځم په دې چې تخانه کې کتا د عربي د کتاب دوه کرخې صحیح ویلې زه به دا ګیره کله ناره تکبیر علماء دیوبند دوه کرخې اوس افسوس دا دی کنه وای چې دیدن می کور ته ولا یاوړو په قدرمن آشنا می ځان به قدر کړ اوس زه تاسو څه پویولې شم چې عربي زده کړې د پاره کوم علوم ویل پکار په دې اوس تاسو څه پویولې ته دې په دې ته څه پوي په دې خو تاسو نه شئ پوي عزیزان په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې که علم ده نو صرف په دارلوم دیوبند کې که په مصر کې په ټاپ پاس کیږي نو عالم د دیوبند به پاس کیږي که په الله الله دا چغې مو مو وای که په مدینه منوره کې په ټاپ پاس کیږي نو عالم او شاګرد د دیوبند پاس کیږي د پیغمبر په خوا کې خو فاست طالب د علماو د دیوبند راځي په مصر کې فاست طالب د علماو د دیوبند راځي بل مور راوړې او خایا بل سره او خایا عزیزان علماء دیوبند هغه خلق لری بنسب دا لن تاسو سره قاسم علي خان جمعات دی په دې کې د قدیم نه ائمه علما د دیوبند را روان په دې کې مولانا عبدالحکیم د پیښور مشر دا څوک په دې کې مفتی عبدالرحیم د شیخ الهند مولانا محمود الحسن شاګر هغه څوک په دې کې مفتی عبدالقیوم چې هسپتال کې لتار شو خو سره د باطل په مخ کې ټیټ نه کړ ناره تکبیر مولانا عبدالقیوم په بځای فلحال لوګي تیر کړی دي دا کې سخانه په گواه ده دا په خبر په گواه ده نهاري تیر کړی دي لیکن شمله کرو کجبی په سره کفن گیٹ نه ونیسا تر ګنټګره پورې او تر کریم پورې بازار او تر گاډي خانه پورې یو دکاندار دې په دې کلمه تیر کی چې مفتی عبد القیوم چاته ویلی چې ما تفلانه تکلیف دا څوک دا علماء دیوبند زما عزیزان تاسو به وخایي ما ته چې پلانې دیوبندې دیوبند خوده او داسې ورانه هم کوي نو په دیوبند کې یو طالب د چا کېړای پټی کړي نو مولانا مدنی رحمت الله علیه ته چاوي چې جی هغه طالب مال کېړای پټی کړي هغه بچیا چې کېړای پټی کړي هغه ته طالب مو وایا دا غلو د طالب په شکل کې راغلی خو بدر چاکی مجموعی طور دیوبند جوړ کړی د جناب محمد رسول الله په نقشه ده د دیوبند نقشه چې د زمکه د پاسه یې خو ده کېده پیغمبر به د شپې د دې نقشه واچولا او علما دیوبند وی چې والله چې سحر به د رسول الله قدمونه ملتخ کاری ده علما دیوبند رسول الله د دشمن رسول الله نو نیمن دي عزیزان شیخ الهند ته یو سړی راغی وی حج ته ځم حج ته ځم څوک وی بچی مال به دوه توفه راوړي دوه توفه یو د روزه مبارک خاورې د مدینه قجوری چای او خوري داغه هغه ګټ کی تاسو خود رسول الله عاشقانو ته کجوره ورک یاره ته د حج کجوره ورکی تاسو چې جی دا د مدینه منوره کجوره ده کاغه ګټ کې دوی په وانه کې اونغه ورزول زما په د مخ ته دا عاشقان چې دي کنه چې ګوره ورته د بازګل کوتک په وي بدام عاشق رسول دی خیال جراغه وي تعین الکوتک للبازګل دام عاشق رسول دی بڑا عاشق ہے بڑا عاشق ہے جی قربان بڑا عاشق کس دا عاشق ہے یا حلوا سلام علیکا یا پلیټ سلام علیکا په دې چوک کې پرون جلسه وا پالوا او په چارنو کولې تاسو راټول کړی وي الحمدلله نن مونږه په وګي ګډه دلته کېنولې الواګانې در باندې تقسیم وای دیوبندیان د رسول الله دشمنان نه دي د الواګانو دشمنان دي د کیرونو دشمنان دي د رسول الله د توبه استغفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دي کپ خیال کې خیال کې او خبر ادا سے تیر شوا چا د شان اقدس خلاف وا عمر لب کافر او بیړه بده تباہ عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم شان داغه مقام کړه کړه چې رسول الله د دشمنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نی مند دی نور ما ته وګورئ پښتو ان کو پوهیږئ کنه نور نی مند دا یو مسله د انګریزانو زمانہ کې چیر شوی و انګریزانو وی چې دا دیوبند خو مونږ د پاره یو قلا جوړه ده او مونږ تبا کوي راشي ولدا سه سم مسلې پیدا کوي نو مال را خوشې کو مسلې پیدا شوي علم غیب شتا او نشتا او رسول الله نور دی او نه دی او حاضر دی او نه دی او حاضر او دا مسئله پیدا شو علماء دیوبند ته ونخته ور سره او انګريزان د خیر په غونډه کې ناست اوس دې طرف نه مال را روان دي دې طرف نو مونږه خو کمزوري یو کړ کمزوري خو یو پیسو ته نشو ټینګې به قسم په خدای دې چې په دې کې خبر کې یو مولا دی یو سړی ولا راغی وی جی خزه می پدری کانی طلاق کړی ده څنګه چلو مال راغی مال پدری ویلو ما یو دو درې دی ویل دی ویلو ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتا تن کې حزو جن غیرانه بغیر بکار نکیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې هرڅی نه زڅو وی څه گنجائش به ونشي ما بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی تورا او چتلو وې دا چې خزه ته مې په غوسه کې وویل چې یو دوا دی دا ټکی مې یاد لري بعضی سړی راشي چې مولانا سه په غوسه کې مې وې چې یو دوا درې نو په ایمان وای چې پر رضا هم سو خزه پرې دي چې په غوسه کې نه یعنی په خوشاله سو خزه پرې دي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پرې دي کړ د خار خلک یې ملوانې جړې نه نو اخور لاوري دی الوای کینه مکا چوری ایک مولا ته دس کې لاوري دی دکان ته سویره کلوتا وې ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدلان دي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او قتلمه ته خوري او کزه ما خو کپ دې 15 کال کې خورلی زهر به مې خورلی دا لین اوس د دې طرف نه را روان دی تاسو ودی خبر نه یې د دې طرف د طالب په شکل کې را روان دی د مدرس په شکل کې را روان دی د امی او د عوام په شکل کې را روان دی د اجی او د شیخ او د تسبو په شکل کې را روان په دې خبره پوهیږي دې طرف تاسو وګورئ خبره به هاي وای هاي څو شو لکه و جمعه کې جګړه وشو هلکه په څو شو وې دې استاد وی چالوان نشته چاويشتا چاوي نشتا چاويشتا چاوي نشتا تاس توس په جوړ شو غوبل جوړ پادیره دا غوبل جوړ شي بازار کې به دا غوبل جوړ شي دا دا نه پیسو تټینګې د ډېر ګران همیشه د پاره مسلمان قوم کې طبعي کمزوري ضرور شتا او دا غي ایمان د فساد د پاره ډېر زر خرید کی هغه ورځ یو بم راته چاو خو مسلمان راولې او هغه بم دې چې سلور خپې دي او هغه داسې دی چې بس شي پورې ولګي مغناطیس ته هغه پایو کې اونخلی او داغه امیخ کې چې ټیمینګ فکس شي ټیمینګ شروع شي چې ټیمینګ شروع شي بس چا وخت ورسې بلانک دا مسلمانان وروړي تاسو خیال راغی نو یو طرف ته په ملک دا قهر نازل دی دا عذاب ته نازل دی دا دا بیړه در روانه دا او ست بیړه دا او دعالا چې بنگال را نه بیل کو بیړه زمون تبا کړه او د دې خبيث ملک بیړه لار رسیدلې نه و نو پاکستان همیشه د امریکې په غلو ټیزونه چولی دي سوټ امریکاو کې او تیزونه په پاکستان اچي راکټ امریکا والو ځای او تیزونه په پاکستان اچي راکټ روس والو ځای او تیزونه په دوی اچي ته په خپل ملک ماته سزدان وخایې تا تر اوسه وکړه څه چین تا نه رستو آزاد دی امریکا او روس تیریږي روټي خلاصه تا وکړه یو جی پی را دغه کړه دی وای دا پاکستان جوړ کړي داغه سپیر پارټ هغه پارټس د بار ملک نه راوړی دی ډیبرای په دوی ټیټ کړی وای دا مونږ جوړ کړي ډیبرای په دوی ټیټ کړی دا تا ګور او جیب جوړول به مې لیوانه شو په ترجمه باټینګ غواړي دا تا ګور او جیب جوړول تا ګور جیپونه په انډیا جوړ کړ جازونه په انډیا جوړ کړ نن بحری پیړا د هندستان په وبو کې چلی بحری پیړا نن هندستان ایټم جوړ کړي ته تل نه امریکې ته چې چغه دی والا چې دی تر څو پورې زه صدرم زه بیٹم بم نه جوړم خو ته مخه پکېږه وی وی ورته کنه مونږ به ولې اتم بم نه جوړو ولې به نه جوړو زکه به نه جوړو لکه چې عرب لګیا دي د اسرایل د لا سوال خوري ټکول خوري بیا ولا تبا کړ اسرائیلو سپورټ کوي امریکا دغه سبا مونږه میټم نه جوړو چې دا سیلاب په خیر خیریت را باندې زر راشي او بس پور کاین زکه به نه جوړو کدا اسلام یعنی یوازې قاضیان مقررولو ته د عمل پاتې دی بس قاضیان الا وای اسمبلی پاس کړ قاضیان اوس ته به ګورې چې قاضیان به څو دا قاضیان به کنه چې ګل نو ګول مګول رځي کسه نو کې نه قاضیانو ضرورت نشتا ضرورت ده ټمبم او هډروجن بم ده عذاب او سیلاب هم په سر ولاړ دی قاضیانو ته ملک نه دی پاتې کدا ملک شریعت غواړي اول خدا ملک وګوره دی خو وګورئ د زمکه په سر د سه ملک خای چې به یک وخت پکې درې قانونه چلی د زمکه په سر تعزیرات پاکستان شتا مارشل لا شتا او شری بنچونه شتا ټیک شو د زمکه په سره ونی وو پولیس الکه څنګه چل کې مسلمان شریعت بین ته وړاندې کوم ویجل ته بچي ولاس کټ کول غلا دې کړی دا وای وای بل وی مارشال الله ته وړاندې کومل ته بچي وی کوړې وای دینه مم ساته خاط تعزیرات ته وړاندې کوم الته څه چل دی وای دب کا شب کا نه یې انجه دو دوزخ موزخ نه یې انجه دب کا شب کا بس تیس تپاس بوشی او ضمانت بدیوشی را خلاص وای جی شریعت تمن سلام دے چې ورمخامخ مې نه کې او مارشلا ته مې مخامخ کې دې بد ته مې ورمخامخ ننن د ملک قانون داسې دی چې دنیا د شریعت نه انکار کوي لګیا تاسو داسې مسلمانان یئ چې غلا وکي او دا اقرار وکي چې ما شریعت ته وړاندې کوي داسې مسلمانان یئ تاسو کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به در باندې عمره راځي خدای پراسته اوس همونګه وایو کړه چې دا خنه ده دا بخشي دا خنه ده کدارا غه ګوره که خشو کدارا غه ګوره که خشو کدارا غه ګوره که خشو والله چې دا لار شو بل راشه د موګي کی سبي چې سو پورې تاسو ځانونه نه ټیکړي او اسلام در کې داسې نه راغله داسې لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچې پیدا شو پغې کې راغسته دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر اخرت ته پات نشي سردار کونل ورته وی چې بچو داسې وکا چې لاړه شد دې ماشوم دو کاله د پيوم یاد دی نو تر نامه نامه پورې به ورته کنده وکنی او پزمکه کې به دومره خخه کې او پاس نه به پکان ولي چې پکې مړ چی کان وشتل شروع شو یو صحابي په دې مخ پکان وشت هغه یو وای आवाज جناب محمد رسول الله صحابي ته په غوسه شه ورته وی زما د په خدای باندې قسم وی دا خدا په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې د دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ تلار نشي نعره تکبیر شان صحابیا دا داسې ایمان به زمونږ شي چې مونږ د شریعت په مخ کې اقبالي جرم وکړو دا ایمان خود عمر فاروق د زوی و ډاکټر صاحب کتاب خو چې خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځې ته وګورئ او بدبخت او ذلیل قوم او شرمېدل او رسوا او ذلیل تاسو خپل خزو سره فیصله نشئ کولای خزو سره نن نه څور سوا کال وروسته ته د صحابه فیصله خزه د ټیکسي لارې د تاتانې سورلې پکې کینی ته د صحابه فیصله تاسو چپ شه تاسو خپل خزه نشي کنټرول کولای خزي دا پرین چې په لاور کې جلوس راوته دا د چا خزي دا د چا دی راوته څنګه ما ته ډیرو خلکو وی چې هاي خزي واله ما مونږ ټول مر والی نو کدی واله شنو څو مونږ هم پتا کې خورلې دي په دغه پل روانو او دی پول کې راته پولیس چې د لار بند کړه هغه باڼ سي زما د خېټې تنیول مالک خیال کوه ظالم دا خو تیر دی خیال باندې نو مونږه ټول عمر ما ته وګورئ چا چې ملک خورو خدای دیو کې چې واده مهیو ملک تاو ما خورو اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن شو نو وګت کمیس په ولا کې او تنګي پنسي به او د دې اچا درایو ګور دا چې پلار رواني دا دا ګتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یو داسې و زما ډرایور ما سره نو ماته وی چې مولانا زب کا دغه خو ما ته وی او کته خدای راستی کزم تعالی ووټ در ته دې سترګو ته خو وی وګور نه شرمې دلیا قوم شرمې دلو شرمې دل دغه کوچی بازار کې د چا خزو د بډو نه تانو نه راو باسي اے شرمې دلو دې دې کې د چا خزو په بډو باندې تانو نه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي اے شرمې دلو تاسو کتابونه لیکئ نن نه سور لسوا کاله مخکې د حضرت عثمان هغه عثمان چې د چا متعلق جناب محمد رسول الله ویلو چې والله عثمان سوزل جنت په بیا ده هغه عثمان زما دي دا هغه عمر چې چا زوی راونیو د دې سر د وختونه وې تا پلانې خدي سره زنا کړی نه وې اوسه انکار دی ولې اونکو وې پلار یو می ګناه کړی او دویمه ګناه نشم کولای چې دروغ وې پلار ولار دی امیر المؤمنین دی نو یو طرف ته د قران حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی استاغون دی زرگو نظامن دی د خدای د حکم په مخ کې قربان شي هغه عمر خراب دی او تاو زخی زوین چې زمونږ دا خلی دا غول درې دي زخپل خلا د دې قابل نه ګرم چې د عمر نامه په هغه عمر او ابو بکر چې په مدینه منوره کې ابو بکر د رسول په یو لاس پروت دی عمر په بل لاس هغه عمر او هغه ابو بکر چې لحد کې خخېده شګه وګرځې دې له حتا صحابه بیا خخت را لری کړی چې را لری کړی چې ګوري د رسول الله د روزې نه د رسول الله لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاریسته دي و ابو بکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار ما هغه ابو بکر خراب هغه عائشه د ابوبکر لور چې معمولی غوندې خبره صفائی د قران کې وګورئ مستقله رکو د بیبي عائشه په صفای کې قران نازل کړ هغه عمر چې په قران کې څومره آیاتونه د عمر د مرزا مطابق نازل شوی د خزو د پردې آیات د عمر تقاضا وا نو الله د عمر د تقاضې مناسب دا حکم نازل کړ دا خو ښکار خبرې دي پټي خبرې نه دي زما او ستا جنگ د دین جنگ نه دی پیغمبر نور دی نور دی ودا رسول الله نور نه مني راشي خبر خلاص د پیښور منځ کې زه لګیا یم زه وایم چې د خدای په خدای کې څومره نورونه دي دا د رسول الله د خپو د خاورو نه قربان شي نور خو خادم دی دا لایټ وګوره نور ملائکی نور نور نور سپوږمۍ نور ستوري نور اور نور بجلی نور تاسو پوه شئ دا ټول الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی تاسو وای په ایمان کزو تاسو ته هم چاله ک تاسو نه د دیراډ مرتبه زیاته ده تاسو به غوسه شي که خوشحال بشئ دا نور دی او تاسو هم چې تا نه راټ خره نو کدوله کزل رڼا ورکین شکر نه یا خدای نوم دوله کدل دا رڼا ور کوي ته به وای چې راډ نه زخه کړم راډ څه شي نور څه شي ده د جناب محمد رسول الله د بشریت په مخ کې جبرائیل نور نور په معراج کې سدرت المنتها ته چې ورسېده نور مخکتلو نه انکار وکړو او بشر لاړو د خدای په دیدار مشرف الله جبريل نور تول نه دی و یا رسول الله دې دې نه مخکې د چرته نه ما په دې سترګو ملاقات په دې خبره پوهیږي نور تر اوسه پورې د خدای ذات لیدل نه دی او جناب محمد رسول الله پاغه دیدار مشرف شوه نو زویم نور کې به جګړه نه کو زید نور نم یو دوله کا پوره اوچت منم نور څه خبره کوي نور نه زیات من نور څه شه ده زما د سردار کونن الله نور څه سردار کونن زمانہ ده یو يهودي د هر وخت سردار کونن تکنځلې کو پستر ګړون ډېر علاج وکړ نه بنا کې چې نبی دا کې د خزه څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغستې او خاون ته راوړي چې دارو می درته راوړي سلای په کې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګور سترګې دومره دم دا څه دی خزه وې دا دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپاو رز کنزل کوي ښا تا د دشمن د خپل خوري مال په سترګو کې واچول چاړه راوغست وی وی او چې وی وی استلان دي نه نورې وي چې آی وی استلان دي نه نورې وي आवाज ورته وشو چا بدبختان تا پکې دا سرانجا چولی کتر قیامت او باسه دا بنور کیږي مولانا وای خاک طیبا هغه خاورې د قدمونو د جناب محمد رسول الله د دواړو جهانو نه بهتري دي اهل سنت والجماعت تفصیل در تنکم نم بمورد لئی بیائی واور دال سنت والجماعت دا عقیدہ دا چې د جناب محمد رسول الله بدن مبارک د کمی خاور سره لګې دلې دې هغه خاور د عرش مولا نم بهتري دي دا عقیده د علماء دیوبند هغه خاور چې کمی خاور د سردار کونه د بدن سره لګې دلې دي هغه خاور د عرش مولا نم بهتري دي داو مولانا مدنی ملفوظاتو کې شیخ الهند هغه ګټ کې د قجوري مېدا کړ او په خپل دوايي کې واچول خبره درته یاد ده هغه ګټ کې د مدینه منورې مېدا کړ په خپل دارو کې واچول وې د دغه نلویا بهترینه شفا په بلو کوم دارو کې وی تاسو پوه شئ زما عزیزانو جګړه د دې نه ده چې زه د پیغمبر شان پیغمبر شان د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه په دغه ځای کې د رسول الله مقام دی دا جبريل راغ او جناب محمد رسول الله ته یو ورځ مخامخ ناشته یو خو حدیث جبريل تپوس ته کوي اخبرني عن الاسلام اخبرني عن احسان وغيرها وغيرها ورته وای دا سی ورته ګوري ورته وی آفاق ها گردید ام مهر بوتان ورزید ام جبريل ورته ته بل شي د حسن عائشه رضی الله عنها د سور لسم سپوږمۍ د چاچا جلالت البدر وای ته اطلاع ولې نه دا کړې اطلاع چالو کيو شیخ را روان دي امسا ور سره دا د ډیپټي کمشنر بنگلې تران سنتری ولار دې کاکا سک وې جمیاش مې لیدلې گواهه تراغلم ها او جمی وې نه مته اوس پدې تاړې تورا غې دا ستاسو انصاف یو سل پنځویشت یو سل دیش یو سل اویا ګوان دی جماعت تراش علما ناستی گواہی والی فتوا ورکی سبا ستاسو روزی کې وای ساړه تر ځای ساړه تر ځای ته وې نه وې ساړه کې بګار دي وچ خوجا ہوں ہاں، اندر کی بات زستا سو رگونا ما ستا سو رگونا پی جن یو خان او نوکر خپلو کې په جګړه خان ډېر ووال چې ویوالو لاړو پر راپورټ وکړ چې زه د نوکر والم پولیس راوغوښتو نوکر ته وی چې ولې دی والو دا خان ورته خان خدای د انصاف په کورسه کې لولې د تانه بادشاہ تانه بادشاہ اگر چې په خوا به تانهدار د تانه بادشاہ اوس د علاقې سے چود دلګانو په خلم بدلی دلاغه ته وای چې خزه چلی کمیس چشمه کرکل ټاټ پاټ چې افسر لور شي سلام علیکم جی او څوک معزز سره را تشریف جن تشریف مسجد اعلی کې څه چونه خو مونږ ډېر خلک د شریفانو بی عزتی کوي او د پولیس افسرانو دا تحقیق نه کوي چې دا د ګډې زوی دی ته او کار څه کوي زمونږ د بالا مانه تاړیدار بدل کړو یو دلا پسار نو ګره خان ها چپ شي مړه خوند نشتا آسه دیوال ته ډول کېوا خان نوکر ورته وایي چې خان ته د انصاف په کورسه ناشتي او دا چرته په دنیا کې شوی دی چې نوکر لګي شي خانه والے ویم والم زاو ظالم رپورټم پماو اتانه دار وی چې والله دا خو جوړ رښتیا وای والم دې خان دې رپورټ خان ته وی چې زرد دې نو کرنا مافیو ور کینه اوس ته جیل ته بوتلې او دې موالو دې غریب اوراله رپورټ تم پدو نو خان چې پوه شو چې دا هوستانه دار را توران شو نو ورنږدې شو ورته وی چې بابوجی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جان دننا کوٹا کې د ظالم هم عالم زو معافیم در نه زغوار نه ما ته وګورئ تاسو روجي او منځونه ما ته معلوم دي تاسو سمره روجي هیڅي سمره منځونه کوي د شپې تراوله شیطانت له جمعه تراشي او سار فرض مانځ کې یو نه یي ټول دوپړای پسکای چې یو ډټ بټ پراتی سار فرض منزل نه راځي شرارت له جمعات ترای بیا چې حافظ مدرولې هغه شیطانت وګوري په دې جمعاتونو کې چې سالم رستو جوړ کړي بیا چې ولا پته ور کې د دې ځای یو بزرګو ډېر نیک سره زه ختم لتل عمر او جواب چې خامہ خبر راځي چې لاړم نو لوډ سپیکر ته ودرې دو ولا پیجی سر تاسو سره لوټ روز حفیظی صاحب مال لاندې حفیظی صاحب بزم چې پر اپاسه دماغه لړل تپل خو مې وکړه چت کور دې د میر دین جمعات شه خو پټي باندې ور کړې نتیجې ته بل بیا دارس دی خو وګورئ مړ چې یو سیا دیره تا اے مولا ادرا نه یار اونو به دیک جوړی جوړی تاسو هغه ته وای د الوا او روټای چې منځ کې الوای او لاندې باندې ته روټای وي اونو به او مولا واخلا کنه خدای پاس نګوري سقات چې وی شي ا تقسیمول والا غوټه په جیب کې پرانی دي نیمه جیب کې کی دی او نیمه راو باسي نو غوړ غوندي مولا ګوري غل شل دیر شور کې چې شور نه پاوي کېدري او چې سپیره غوندي غل اتانې سلورا نیور کې پات خدای ګوري په دې بل استا سمړي بخلې کیږي دستا سمړي په دې بخلې کیږي بیا کور لا چې وزیر راولې او روټای ورته کې افسر راولې او روټای ورته کې هغه انتظام دې مګورا او د زیارت پورس چې مولا راولې کور ته مړی پسې ختم کې هغه انتظام دې مګورا جمعه ته چې ورشه مولا او مولا یو سلور ملوانه مونږ کور کې راغلې دي سلور ملوانه ما ته وګورئ سلور ملوانه ستا کور ته چې درشي پوزه ورته واچي یا څخه درای ورته واچي درې درې سپاره په وې او تا تانه ولا ورکه او ورته چې دا درې سپاره زمونږ پلار پسې بخلې دي هغه چې لا سره اوچت کې هغه خپل مړي په ستندر لګېدلی چې ستا پلار پسې بخلې او شرمې دلو او شرمې دلیا قومه او دین شرم او اسلام شرم تاسو مړی هم شرمې دلی دي او ژوندۍ مو هم شرمې واده کې وګورئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والاو چې لور ودوي هغه کم بندونه دي چې تاسو نه پاتې شو اکم قوالای دي چې تاسو نه پاتې شي اکم ډبي دي چې تاسو نه پاتې شي جهاز ور سره څور کې او د الک نه تاخله د سردار کونین د لور واده چې و پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی مندین تو ته مننه نه بی بی فاطمه واده څنګه شوه ببر شړای و د چلو د وژغنو جوړه شوی و جناب محمد رسول الله په واجل چې بچي ادا استاد واده لپټه دا کالی نو د کجورو د پاڼو یو دو کړای جوړ کړی یو ورته په یو وکی واچول بل په بل کې ورته بچیا دا استاد واد زیورا دی او ما دیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بیبي فاطمه نکاح په خپل د حضرت علی سره وتړل په خپل ترته خدای دې مردان کا دا د خاریانو خبره وي ګچی لګي ګچی لګي چې د سنت وخت راغی نو پټ شي او چې د شیطانت وخت نو ښکارا وي د بی بی فاطمه نکاح رسول الله په خپل وتر او جنکه ور سره کړی غسل کې چې نوکانو چپاتې شي غسل نوزي رحمت بدر باندې څنګه وريږي چې ټوله خزه په بیا غسل کې ګرځي الکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنی زه شیشه کایم د خلکو نوکونه دومره دومره وګد کړی دمره دمره وګد نوکونه د خزو سړی توب زده کوي شرافت زده کوي صحیح انسانان شي زمون علما اسم ار یو حکومت چې راشي علما پکې بلیک لیست ار یو وای دا خطرناک زه خطرناک دا زما مرګري خطرناک دي راشي مونږ کم کار د خطرې کړي نم په یونیورسيټي کې بنگلا شتا نم جایګیر شتا نم بایسکوپ شتا نم دکانونه شتا نم کرایه شتا نم لارې شتا نم ټانګې شتا نو زه خطرناک ملک ما وران کو چې کم سړی پرون نو کر شوی او نن بیا په یونیورسيټي کې بنگلا جوړه کمل کا غوران نه کړ سرونه مخ خوځوي د مرزان غوندي خبره کوي ملک هغه وران نه ک ما ملک وران کو د ملک خزانه چې چا تبا کړې ملک هغه وران نه ک دا زکات سیستم چې اوس شروع دی زکات سیستم وہی نظران نہیں سود ہے پیران حرم کا دارش پتے د زکات نمی پیخه مونږ لرا کوي مونږ هم وایو چې زبلا تور اور پسې زارو کې کا یو مولا مانا تاسو کو په خبر و مولانا صاحب دا سقات کیږي کنه کی مال پارام کین خپل دې ټپه شدا مړی اسیم خدای نه بخید دې ژوندو غریبانو کار ولی خراب دی دا مړی په دې بخنه کی والکانو ما تو ګورئ تاسو په ایمان وای چې 107 107 خو به پیژنې دا چې کمکل خو نه 107 سوک سپېړاو کې پولیس والا 107 کې سړی چالان ته یو سیر الوا او ور سره د دې لاوري استاد قتلمه دا, دا نامه پاودس کې عالم د مال هم کله کله مهرباني کوي یو سیر الوا او قتلمه دا تانیدار لورول چې دا 107 زما د پاره لګ د دې خپل دغه نه څه د اف آی آر دا لري کا کاغه وکړه شنو زما په دا مخ ها په سیر الوا تازه د کې چې سو می چالان کړي نه بیړه دی نه غرق ما ته وګورئ نو دا د ټوله زندګۍ 302 دفعې چې در باندې لګېدلې دي دا بخالي ادیرو ته په یو سیر الواوړو باندې ختميږي د ټوله زندګۍ اے دا زنه وای وکل انسان الزمناه طائره في عنقه دا د ټول زندګۍ دفعات به په یو سیر الوا الوا بد شي نه دی ډېر خشه دی هر وخت په هوا خیرات دې منکرن رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دشمنن خیرات دې منکرن جڑا مولا خیرات د منکره اوس د گردن کټنا چاہیے د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پاروت یې خو ګورئ وې غوث پاک نو نی مند نه اسی اسی غوث پاک نو نی مند غوث پاک نو جڑا نی مند خدا اوس دا بیڑا تباہ کر اور جڑے لوگ غوث پاک نو خدایا تیری رضا واسطے مندن یا اللہ انہوں دا بیڑا پار کر تے جڑے پیٹ واسطے من دے انہوں دا بیڑا غرق غوث پاک اولیاء او هغه نه منه اولیاء خود خدای دوستان دي چې څوک خدای مني او دوستان نه مني خدای هم نه مني خو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه خډیر لوی ما ته ګوري قافله کې روانو سبق تتلو مور ورته په دې گریوان کې اشرفای ګندلې وی چې بچیا چرته تکلیف راغی دا به بیا را پانی دی او دا به بیا په خپل کار راو په قافله ډاکا پرې وتا چې ډاکا پرې وتا دل چراغ ویل که سشتر سره دلته مور راته سشه ګندلې ونه چې را پرانیست هغه اشرفای وی وی منکر ولی نشوي وی ما ته مور ویلی چې سبق پسې خوځې خو چې دروغ نه وي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په داسې سړیو تاسو په ایمان وای چې دروغ نه وای وای نه نه جدا شې څنګه دي او جدا ډېر اعلی ډېر ښه ډیر اعلی او که تو کور توړه خلک مړ کېږي دې په څه دې په څه خلک مړ کېږي دا موږ د خدای کمقل یو بس ټیلر ټیلم کی شیخ عبد القادر جیلانی غند سړی توای عطا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت کی خبر اوري شیخ عبد القادر جیلانی چې د وطن نه لاړو سبق پسې یو لس کال پس راغې چراغه په کلی کې د کفر او د الحاد تیار جوړه د اسلام بیره غر کوا یو لس کال پس بیا د چې کوم اسلام په خپل کلی کې راوستو وې د اسلام ډوبه بیلای نه ولس کال پس ویسته مونږ په مشوره کړې د بډای ډوبه بیړای وکنه د اسلام ډوبه بیړای وسته دا بډای خو راوسته یو غرزوله دومره لوی خبره نه ده لوی خبره دا ده چې شیخ عبد القادر جیلانی د اسلام ډوبه شوی بیړای بیا راوسته تاسو پوه شئ زما عزیزانو علماء دیوبند اولیاء نه مني زیارتونه نه مني تاسو راشي یو مولا خو ما ته وایي چې دی وایي چې زیارت ته مزي اجرو ته او زیارت ته بسنګ دي السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین ان ان شاء الله بكم لاحقون دا سلام باچه چا دیره ته ورشه او بدرېږي قران به ولولې داغي په حق کې به د خدای نه مغفرت وغواړي او ځان ته هم دعا وکړي په دې خبره پوه شو دې نه څوک انکار کولی شي اولیاء او داسې ولی منل خو شرک دی چې چرګوټه یو چې بابا کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی دا خو شرک دی ذکریا علیہ السلام کا اولاد ولی ورکوله او بزرگ ورکوله ذکریا علی السلام خو پیغمبر نو خدای ته سلام وی چې زوی راکا خبره ده ما ته ګورئ ستړی شوم ما ته ګورئ خدای د ټول کائنات مالک دی کنه دی ټول وای ټول کائنات مالک ټول کائنات خدای ته محتاج دي او خدای هیڅ چاته محتاج نه دی پیغمبران د الله مقربین دي دا غي غوندي هیڅوک نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ټولو انبیانو سردار دی کم مقام چې رسول الله ته خدای ورکړي دا په خپل خدای کې هغه بل چاله نه دی ورکړي خیال برابر اولیاء را لاندې د ټوله دنیا اولیاء را جمع کا د صحابي د خپل خاورې ته نشي رسیدي په دې خبره پوي دي کوم سترګې چې په اسلام کې یو ځلې پر رسول الله لګیدلی ا صحابي دې داغه د خپل خاورو ته ستاد دنیا قطبان او اولیاء نشي رسیدي اولیاء په خپل ځای کې منی پیغمبر به په خپل ځای کې منی خدای به په خپل ځای کې منی دا بنه کې موږ سره بالا معنی کې یو بزرګو هغه به کنزل ډېر کول نا مریدان به چې الله الله بابا جی نن ډېر په غوسه دی خدای سره په جنگ خدای سره په جنگ خزو ورته اعلان څه ولا یو څه چې سمون ته نظر په بدو نشي خدای سره څوک جنگ کولی شي دا د دې جاهلانو عقیدی څوک براشي جی دا د پلانی بابا نو سه ده او تورجبه ده تورجبه ده کم بابا نو سه پلانی میا ده خیال کوا ما دا کم یاد ده پلانی بابا نو سه ده نو زه د آدم علی السلام نو سیم د پیغمبر نو زما مرتبه ده نه اوچته ده راشي چې زه درته دوا و تاسو خبري دعا هغه دعا چې ته نه او ستا په حق کې زوکم هغه قبليږي چې تناسته او زم کې یا الله خاندازي کې ته په ایمان یې چې دا دعا په خدای قبلې دا پوری چې دا مولا مولا صاحب چپلاسي توپ د پاره لکه خان بیماری دعاو کې خان نه جوړل چې خدای جوړ وي دعاو کې غټه سټه ده چې خدای زر راځي لوی پیپل ده چې خدای راو ورځي لوی سنډا ده چې زر راځملی دا دعاو کې الګای تاسو په ایمان وای چې په کوم جمعات کې سړی بیمار شي او په جمعات کې आवाज مکوي چې دعاو کې چې پلانې خدای ژوندې کې نه مولا دا وای چې خدای دې جوړ کړي ځکه چې تاسو د ملک د مليانو سره کم کرتوت کوي او کم کردارم ساتلې ده مولا بداوي چې دا بیمار دی خدای جوړ کی د مولا خوستا په مرګ کې ګټه چې واده درکره پاغه ورځ جمعه کې مولا نه هره تیرې دا زما تپوس لا نو راغله دې لا راغله دې کتم چې نږدې نږدې دې کلر دې او ته خدای بندگان او ظالم قوم دا تاسو څه جوړ کړی په جمعات کې خدای را سپیک استاد کور را آبادې دوا کی چې زه ستا امام یم او سلوي خپل د زما کور کې غوالنګي ستا په مرګ نو زه بداوم چې تا دې خدای جوړ کی الکه دومره کم کم خو بنی او به هم په ایمان باندې یعنی ستا مرګ زما کور کې غوالنګ شي نو زه بداوم او چې ته ژوند نو انا انې درک درکې نه لګي نو زه بداوم چې دې خدای جوړ کی خدای بندگانو دا بلین علماء سره شروع کړي به داغه د عالم خدمت کوا دور دوب کوا امداد کوا چې مرشي ادا عرب خبره چې مرشو خلاص لا دلته صاحب درې ورځې په کټونو ناشتي تاسو چرشي دعا وکړي ولله الحمد خبر خلاص تا دې مړی تصور دا تاسو دواګانی تاسو وای په ایمان چې مړی په قبر کې ښکته کوي مړی تاسو پوهیږئ چې دې مړی تصور پکار دي په دې پوهیږئ وای گئی وای کا کا دې مړي تاسو ول پکا تاسو پوه شئ خدای بندگان دومره نه پوهیږي چې مړه په لاحت کې کې دي سبا ورته وي هغه ورځ یو مړ شو سنټا عمره سامنے ودرې یو یو داسې داسې مور پردو خلکو قبر ته کوزوله مور مړه وا درې سډاګان تمام خپلوان بلره ولاړو او پردو خلکو پاس نه ونی ولاندې قبر تک ځک دا ایمان در کې نشتا دا غیرت در کې نشتا چې خزر پردي خلک قبرونو تک ځي مړه در کراو شي مولا پسې ګرځي چې راشه مولا دا زما مړې ولا بوا یعنی د خپل مړی پرده پردي سړی ته اوچته ستاپلار مړ دی ته ولې نه لمبه ستارور مرده تی ولی نلمبه ستا زوی مرده تی ولی نلمبه مردار تی کشوا بیا تی تاسو یریگی لری ناستی ملا ورطا پا سنبای کی گتا وی شرمه دلو شرمه دلو تاسو بنی آدم یې لنډ आवाज وو کې چې مولای نه مني مولای نه مني ته وایې چې سلوي غزه په کوم کتاب کې لیکل دي کوم ځای اوس الته خو غیرت نیولې کوي چې سلوي غنه راوړم لګ راوړم نو به بچومې نه شرمې دا مولا چل اته نه چې کفن لند کی نو سلوي اختراوړي مولا صاحب دا بس د پلاني جمعات مصالحه د پلاني جمعات مصالحه د پلاني جمعات مصالحه د پلاني دا غوتای دا لفافه دا کسوړې دا پلانې دا پلانې اتان مان دا خپل کمیس او پرتوګ او خپل ساده ری کپن دی او بموف قبر به ولا د کلی خلکو کني مولا جنازه نه کوله به پیسې ته ورته ودرېګا او نیت یې وتړه کنور څه نه درځي سلور زل الله اکبر الله اکبر وایا سلام وګرځاو به د مړي جنازه څخه خبره خلاصه غوبلی به یو غیمې به یو دا سربه سربه به یو او زه به کړنګ کړنګ به یو الکه ډېر خلک تاسو په ایمان وای دا ولاړ خلک او ناس خلک تاسو او تاسو اړوم به ما خام چې څومره جنازې تاسو کړې دي تاسو دې ځکه نری غوندې درد پیدا شوی دی چې دې مړي سره به بیګاله څه چل کیږي دوی په ایمان شوه ده نو جنازه مې یوم نه شوه د مړو بیړه غر کړه زور ته ولاړې ما زمان یتم بل سی چې شکر دې چې مړ زما غالنګ شوا باقی د بخنه او نه بخنه سره دې زما تکار دې مړی مم تبا ژوندۍ مم تبا ودونه مم تبا مړی مم تبا زندگی مو ټوله تبا ودونه له خلک راوغړی کاډونه دی سبا هو بل ډونګي دی او کړان کړون دی چې خو الکه ولی خدای دې قرآن کې پلاني وادله تني چې سبا لای پکې چولې و چې الله زرا خلق راغلي الله زرا خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې څه دې چې دا خلک راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې څه دې چا خوار غریب نه ور واده دې خیرات ته غریب راغی جوګه ما زاتا نو دا سملا کې ونی سر منډه منډه منډه منډه منډه تاسو بارې د دروازې له دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء نه اولیاء منام پاولیاو کې چرخانه نه منم اولیاء منم اولیاء کې بنخانه نه منم اولیاء منم پاولیاء دوپړای او باجې نه منم کپ دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړای او باجې بوزي ورته غږوي دیخوا وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قرآن ورته ویم او تا دوپړی او باجې او ډالۍ اغستی او جنډې دې اغستی او غړج جی بنګ غړج جی بنګ او پکې ګلونه ورچولی او سنیاسی پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډالۍ روانه ده او شرمېدل وی سی آر تماشا دی او کا پخوا کو ریډیو بیا ټلویزیون شو بیا رنگین شو بیا اوس وی سی آر نن بیانوم پخ 21 21000 روپے وی سی آر ځان لا خپل غسته غریبان چې څوک ډېر سپیره ده په درې سو روپۍ شپه راوړي او د دنیا د لپنګ زامن ول راکې نه او ټول شپه په کور کې کوچرګان کینولی او وی سی آر پی ګو او شرمې دلو نور به پس شرمېږي لمن هم په سټ کې ټومبلې دي هر سم باد وهي نو نور به پس شرمېږي دروازه کړکای نه خو دې زنانه دی او په بیٹک کې دی وی سی آر لا لپنګان او لچګان راوستي په شرمې دل نور به پته شرمې حکومت ټي وي سټیشن په صدر کې جوړ کړو افتتاح له مونږ هم تلی اوس جشن خیبر لګیدل نه میټینګونه پکېږي چې محفل قرات پکې کو و شرمې دلو جشن خیبر خو دم خانه ده نو تاسو به محفل قرات پکې څنګه کو دار شي ابتدا تاسو په قران کوئ کله شراب دکان جوړ شي قران پکې ختم کوي کله دم توبین پکې قران وایي و شرمې دل په جشن خیبر کې د قران څخه کار دا اسلام دا دی چې په دې ملک راغی کې دا د را روان دی اي وزیر تله د قبایل ته ا قبایل ته چرونو کې اسلام آغاز قبایل نه بکی مل تاسو هغه شرمېدلی نه چې پوخ سړکم په کلی کې جوړ شو او څو وخت تاسو ولیدو نو چې ورکو اوبه سو کېړې جمعه تا قربان یې اوبه سو کېړې جمعه تا قربان شرمېدل تاسو هغه نه د اسلام آغاز به د قبایلو نه کیږي یعنی تر اوسه پورې د اسلام آغاز اډو شوی نه دی دا دې څوک تر څنګه ناشتي نه پويګم چې خبر د رحمان سره په جنگ کړي مونږ خو تاسو د پاره جامع رنگ کړی دي او در تراوتی عزیزانو علماء دیوبند بے داغ خلق دی تاریخ وګورئ ټول عمر د دین د پاره پس قربانه صرف نه کړی زمون کمرونه چې د ذاتی مفادو د پاره څه وای خدای دې ورته هدایت اغاغي چې ته وای مونږ لا ما څه وینا چل راځي خو نه زما جبه سره زیب نه کوي زم تو تیر آزما او هم جگر آزما تو تیر آزما او هم جگر آزما نو زما عزیزانو نن جلسه تاسو ډیر سکون سره واورېدل او ډېر په شوق ولاړم یې ناستم یې یخنیم ته ما سره هیڅ نشته سوا د دینا چې خدای دې تاسو ټول ته اجر عظیم ده او زما زیدان دا زمون ملک دی علما پاکستان په دین آباد غواړي په اسلام آباد غواړي او د ملک قانون قران غواړي ترغه پورې به مونږ پارام نکی چې تر څو پورې د ملک یو قانون شوه نه او یو کې بیا قران او حدیث شوه او اخر کې ورته دا وایم دا وایم